د امریکا لخوا د اشغالګرو عسکرو د وخت د اوږدولو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه تیره ورځ د امریکا ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال تر پایه به خپل اشغالګر عسکر لا هم د خپلو ګوډاګیانو د ساتلو د افغانانو د وژلو ځورولو او د دې هیواد د اشغال د دوام لپاره په افغانستان کې ساتي دغه اعلان په داسې وخت کې کېږي چې امریکايي اشغالګرو ځواکونو لا وختي په افغانستان کې ماتې خوړلې، اقتصاد او حیثیت یې برباد شوی او په زرهاوو عسکر یې مړه، ژوبل او په رواني ناروغیو اخته شوي دي. اسلامي امارت د امریکا له خوا دغه اشغال اوږدوونکی اعلان په کلکو ټکو غندي او ژمنه کوي چې د اشغال د ټولو انواعو په مقابل کې به خپل سپېڅلي او نجات بښونکي جهاد ته ادامه ورکوي. امریکا چې د یو لک څخه زیاتو اشغالګرو عسکرو دیارلس کاله وخت او میلیاردونو ډالرو په مصرف سره ونه شوای کړای خپلو پټو او ښکاره موخو ته ځان ورسوي، د څو زرو عسکرو د پاته کېدا په وسیله خو یې هیڅکله هم نه شي رسولای. افغان میړنی ولس به د هر ډول اشغال تر بشپړې خاتمې پورې خپل روا او سپیڅلي جهاد ته دوام ورکوي. افغانانو په دي اړه د تاریخ په اوږدو کي او خاصتاً دا اوسني دیارلس کاله امتحان ورکړی او ځان یې ثابت کړی دی. د کابل د دوه سرې ادارې هیواد پلورنکي او د امریکا تابعیت لرونکي مشران نه شي کولای د افغانستان د ازاد او مسلمان ملت نمایندګي وکړي. افغانان په هیڅ قیامت هم بهرنی اشغال نه مني او د خورا اوږدې مبارزې عزم او حوصله لري. د کابل د بې واکه ادارې چارواکو تېرې څو میاشتې په دروغو د مذاکراتو ډنډورې وږغولې، اوس چې هر څه ملت ته پروپاګند ښکاره شو، نو غواړي چې په تشریفاتي سفرونو د ملت اذهان او مطبوعات مصروف وساتي او د خپلې خامې او شلې ادارې له ناکامیو څخه یې توجه واړوي. دا چې دوی امریکایانو ته د پاته کیدو زارۍ کوي دا ځکه چې د افغان ملت څخه ویره لري او ددې خاورې له خلګو څخه خپل ګریوانونه ساتي په دروغو سره افغانستان نړیوالو ته خطرناک معرفي کوي باید ووایو چې د افغانستان د مقدس جهاد رهبري او تنظیم د اسلامي امارت په اختیار کې دی او د اسلامي امارت مشروع اهداف او جامع پالیسي اوس هر چاته روښانه شوي